ایا تمه لرئ چې دا یهود به ایمان درته راوړي؟ حال دا چې په دوی کې یوه داسې ډله وه چې د الله خبرې به یې اورېدلې وي بیا به یې له پوهېدلو وروسته اړولې او دوی ښه پوهېدل او کله چې له مؤمنانو سره مخامخ شي وایي مونږ ایمان راوړی او چې یو بل سره ګوښې شي وایي آیا دوی یعنی مسلمانانو ته هغه خبرې کوي چې الله درته پرانیستې دي هغه چې کوم ځای ور باندې راړنګ سي او مړ سي او هغه چې د الله تعالی په لاره کې شهید سي د دې حدیث روایت بخاری کړی دی کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لاله ندي کاکانی او بوټي ټول مونږ ته لاله ندي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له شپاړسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مزسمې ملیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د بادغیس ولایت په سنګ آتش کې د قومندان خیر محمد په شمول سل تنه مسلح عسکر د اسلامي امارت مجاهدینو سره یوځای شول د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې دوه بیسونه او یوه پوسته فتحه د قومندان په ګډون اویا تنه عسکر او اربکیان ووژل شول. د پکتیا ولایت په څمکنو کې درې پوستې فتحه د قومندان په ګډون څلوېښت تنه عسکر او اربکیان مړه او ژوبل شول. د زابل ولایت په مرکز قلات کې مهمه قرارګاه او یوه پوسته فتحه نولس تن عسکر قتل ګڼ مهمات یې ولجه شول د کندهار ولایت په شاولی کوټ ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې یو رینجر او څلور شوبلې ویجاړې پنځه دېرش تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د فراه ولایت په بالابلوک او د فاریاب ولایت په چلګزي کې ګډ دښمن سخت وحشت پیل کړی شپږ ویشت تنه کلیوال یې شهیدان کړي ګڼ نور زخمیان او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي اوس هم بشپړ خبرونه د بادغیس ولایت له سنګ اتیش ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د یادې ولسوالۍ اړوند د سنګ خرس په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې د قومندان خیر محمد چې د قومندان ګلک زوی دی په سرمشرۍ کې د سل تنو مسلحو عسکرو سره د سیمه ییزو مجاهدینو په هلو ځلو سره د حقایقو په درک کولو د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول. نوموړو کلک هوډ وکړ چې نور به د غلام ادارې سره هیڅ نوع اړیکه نه ساتي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو دریغ نه کوي د نوموړو له اسلامي امارت سره یو ځای کېدلو سره لویه او پراخه سیمه چې د کورنیو شمېر یې دوه زرو ته رسېږي د مجاهدینو تر واک لاندې راغله نوموړو له ځانو سره لس پیکا ماشیندار درې راکټونه اووه اتیا میله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات هم تر مجاهدینو راورسول قومندان خیر محمد د قومندان ګلک زوی او قومندان ګلک په تیرو کلونو کې د همدې ولایت والي تیر شوی مجاهدینو هم د نوموړي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 سیمه کې د دښمن په قرارګاه او شاوخوا دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوی معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې د دښمن درې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې دغه راز په پوستو او قرارګاه کې د اربکي قومندان رحیم شاه په شمول اته تن عسکر ووژل شول او اوولس تن عسکر او اربکیان ټپیان شول په پوستو کې له دښمن څخه ډیر وسله او مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدل همدارنګه په سیمه کې په هغو عسکرو چې یادو پوستو ته د کمک په هدف راروانو هم مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ. خبر زیاتوي په یاد برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ، یولس تنه عسکر او څلور تنه اربکیان ووژل شول. د الخندق عملیاتو په ګړندي بهیر کې پرون شپه شاوخوا دوې بجې د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د خوازو کلي ته څیرمه د مزدور اردو په مهمه قرارګاه او ورته څیرمه امنیتي پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یې قرارګاه او پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت نولس تنه مزدور عسکر قتل شوي چې جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي دي او پاتې نور یې په تیښته تللي په قرارګاه او پوسته کې ګڼ مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلي دي په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د تناوچي په سیمه کې بیګا شپه د سپین تعمیر په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او پوسته هم د درنو وسلو او لاسي بمونو په مټ ویجاړه شوه په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز بېګا شپه دوولس بجې د همدې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د جازي په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو برید چې پوره یو ساعت دوام وکړ په پا پایله کې د قومندان نور احمد په شمول اته تنه مزدور پولیس قتل شول همدارنګه سیمې ته د راروانو کومکي عسکرو یو رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند داروغ په سیمه کې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو چې په سیمه کې ښکیل ولاړ دي او کوشش کوي د محاصره ولسوالۍ مرکز ته ځان ورسوي. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ د برید په پایله کې څلور شوبلې د راکټونو او زیکویک په مټ تخریب پنځلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، څلور تنه یې ژوبل شول. د دښمن موټریز کاروان اوس هم په سیمه کې ښکیل ولاړ دی. په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ هم د یاد موټریز کاروان درې ژوبلي او یو رینجر موټر ویجاړ مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د یاد ولایت له میوند ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د خاکي چوپان په سیمه کې د کندهار هرات پر غځېدلي سړک د مزدور عسکرو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې پوسته تخریب او پکې میشت مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز پرون غرمه د میوند ولسوالۍ اړوند د کلنکچي غونډۍ په سیمه کې د مزدور عسکرو په شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یو بل خبر له مخې د همدې ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اړوند د دواب په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې په پوسته کې دوه موټرسایکل او یو رینجر موټر ویجاړ او پکې میشتو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د کلقله شیوان او سجوی په سیمو کې بیګا شپه یرغلګرو او ورسره ګوډاګیانو د چورلکو په مټ د عملیاتو په موخه راښکته شوي دښمن لومړی په سیمو کې سختې بمبارۍ کړې او بیا یې د چورلکو په مټ چاپه وهلې چې اوس هم دوام لري دښمن د خپلو وحشتونو په سلسله کې هیوادوالو ته د سر او مال دروند زیان اړولی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د شپاړسو تنو کلیوالو د شهادت او ګڼ شمیر نورو د زخمي کېدو خبرونه ترلاسه شوي. همداراز په سیمو کې دښمن ګڼ شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. د ید ولایت د پرارود ولسوالۍ اړوند د ګلمیخ په سیمه کې پرون سهار اووه بجې په مزدورو پولیسو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې د قومندان عبدالصمد په شمول شپږ تنه مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته یو پیلډر موټر یې په مرمیو تخریب شو او دوهم پیلډر موټر یې د موټروان له ویشتلو وروسته چپا او تخریب شو له مزدور دښمن څخه دوه چلتر ټوپکونه یو کلاشینکوپ یو راکټ او یو بم افغان ولجه شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی له غزني ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تیر ماښام د یاد ولایت مقر ولسوالۍ اړوند لړمه سیمه کې د دښمن په هغه قوا چې له زابل نه د غزني ولایت مرکز ته په لاره وه د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس د بریدونو په لړ کې د یادې قوې دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ ګڼ عسکر مړه او ټپیان شول یاده قوه د تلفاتو په لیدلو سره بیرته په شا وګرځېده. دغه راز تېره شپه د یاد ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند کوټه سنګي سیمه کې د مزدور دښمن په مهمه پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ.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 همدارنګه څلور تنه نور اربکیان له څلورو کلاشینکوپونو سره مجاهدینو ته تسلیم شول. په پوستو کې له دښمن څخه یو کلاشینکوپ، دوه راکټونه، اووه موټرسایکلونه، پنځه زره د ثقیل مرمۍ، اووه پیره د راکټ مرمۍ، درې زره د کلاشینکوف مرمۍ او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د بشران د دښت په سیمه کې بیګا شپه درې بجې د مزدور ادارې د ځانګړو اربکیانو په مهم مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې په مرکز کې نه تنه مزدور اربکیان مړه او ژوبل شول همداراز په هغه دښمن چې سیمې ته د کومک په موخه را روان وو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایل کې د دښمن دوې شوبلې ویجاړې او پکې سپاره مزدور دښمن ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د ید ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د زرغون کلي او لوی باغ سیمې ترمنځ بیګا شپه لس بجې د مزدورو سنګوري اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، له لږ مقاومت وروسته څلور تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او پاتې یې په تېښته ولاړل. په پوسته کې دوه کلاشنکوپونه او یوه اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز بیګا شپه لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نورزو په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو چې له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته، پاتې یې په تېښته ولاړل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د لوګر ولایت مرکز اړوند علي خان کلا سیمه کې په پولیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه ترسره کړه. خبر وايي په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو. له یاد مرکز څخه په جلا خبر کې ویل شوي، چې پرون مازدیګر شاوخوا شپږ بجې د نوموړي مرکز مربوط درویش سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې د دښمن دوې رادې رنجر موټر ویجاړ اووه تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند د دښمن په کومکی قوا د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل بریدونه د یادې ولسوالۍ شیرازي بابا او شاترو او لوړو سیمو کې ترسره شول د خبر په اساس په دغو بریدونو کې د دښمن یو ټانګ پرون سهار لس بجې په شیرازي بابا سیمه کې او یو بل ټانګ یې په لوړه سیمه کې مجاهدینو په بریدونو کې ویجاړ شول دغه راز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په سیمه کې دښمن وحشانه بمبارۍ هم وکړې خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی رسېدلی په لوړې سیمه کې یو تن مشهور اربکی چې عربستان نومېده په جګړه کې ژوندی ونیول شو او وروستی خبر دا چې د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند لبرجین سیمه کې د شریر اربکیانو په دوو قمندانانو کمالک او توکل شاه د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې دواړه قمندانان چې له وحشتونو او ظلمونو څخه عام ولس تر پوزې رسېدلی و ځای پر ځای ووژل شول او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسېدل دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ادارې تر کنترول لاندې د پلچرخي زندان کې بې وسه بندیان د خوراک او څښاک د پرېښودلو اعتصابونه کوي. نن قریبا نهمه ورځ ده چې د پلچرخي په کرغیړنه بندیخانه کې څه د پاسه یوولس زره محبوسین د اعتصاب په حال کې دي. له خوراک او څښاک نه یې خولې په سیخانو ګنډلې آن تر دې چې ځینې سپینږیري او له وخته ناروغان اسیران د شدیدې کوما حالت ته رسېدلي دي چې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدو ویره یې هره شیبه اتیا سلنه موجوده ده ټولنیزو رسنیو ته د بندیانو تصویرونه رسېدلي چې د ډیر ناوړه حالت څرګندویي کوي حقیقت دا دی چې بندیان کومې ناقانونه غوښتنې نه کوي بلکې د خپلو هغو حقوقو غوښتنه کوي چې په اصطلاح د کابل ادارې په اساسي قانون کې د بندیانو لپاره حقه حقوق بلل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د بندیانو له لوري خپور شوي لیک کې راغلې مطالبې دا ثابتوي چې هغوی هیڅکله ناقانونه غوښتنه نه ده کړې بلکې هغوی خپله لیکلي چې وایي موږ نه غواړو قانون مات کړو بلکې موږ غواړو د قانون په چوکاټ کې د خپلو ستونزو لپاره حل راوباسو چې دا نقص د قانون نه بلکې لا تحکیم او تثبیت د قانون دی مطلب دا چې بندیان وایي موږ په خپل اعتراضیه اعتصاب کې هیڅ کله کوشش نه دی کړی چې په زندان کې راته ټاکل شوي اصول مات کړو بلکې د همدغو اصولو او قوانینو په رڼا کې د کابل ادارې بهرنیانو او نورو بشري ادارو ته خپل اعتراض وړاندې کوو بندیانو په خپل لیک کې ټولې هغه غوښتنې په مادوار شکل لیکلې دي او یوه هم داسې نه ده چې هغه دې د کابل د حکومت د اصولو او په نړیوال قانون کې د زندانیانو لپاره د ټاکل شویو نورمونو او یا هم د بشري ټولنو د اصولو خلاف وي ټول داسې اعتراضونه دي چې حل کول یې د کابل ادارې لپاره او د هغوی د بهرنیو ملاتړو لپاره او د نورو انساني حقوقو دعویدارو ارګانونو لپاره هیڅ یوه ذره مشکل او ستونزمن نه دي مثلا بندیان وایي کوم فرمان او تخفیف چې د کال په مبارکو ورځو کې د رئیس جمهور له لوري ورکول کیږي باید له استثنا پرته ټولو بندیانو ته ورکړل شي اوس مهال سیاسي بندیان له دغه ډول فرمانونو او تخفیف څخه ګټه نشي اخیستلای او بیا وایي چې ناعلاج او ډیر عمر لرونکي بندیان چې هر ځل په فرمان کې عفو ورته اعلانیږي مګر تر اوسه نه دي خوشي شوي باید د عفوې فرمان ورباندې تطبیق او خوشي شي هغوی غوښتنه کوي چې د مقرره قوانینو له مخې بندي حق لري چې د خپل قید ټاکلې موده په خپل ولایت کې تیر کړي باید له مرکزي زندان پلي چرخي څخه ولایتونو ته تبدیلي ازاده شي دا راز د دوی نورې غوښتنې چې په لیک کې درج دي چې هر څوک یې ولولي پریکړه کولای شي چې یوه یې هم غیر قانوني او غیر اصولي نه ده مګر د کابل حکومت چې ځان د نړیوالو بشري اصولو پابند ګڼي په ډیره بیرحمۍ سره له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي داسې ښکاري چې په غزني کې د ناوړه شکست غچ له همدې مظلومو بندیانو اخلي چې له امله یې د بندیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی متاسفانه چې په دې بشري جنایت باندې چې د کابل ادارې لخوا د هغوی د بهرنیو اشغالګرو په ملاتړ په ښکاره ترسره کیږي نړیوالې بشري ټولنې هم پټه خوله پاتې دي تر دې چې په زندانونو کې بېوزله محبوسین له یو ناوړه حالت سره مخ دي مګر د بشري حقوقو دعوې لرونکې ټولنې یوه هم څه نه وایي برعکس د مجاهدینو په وړاندې شپه ورځ لګیا دي او د بشري سرغړونو نه حقه تورونه ورباندې لګوي په داسې حال کې چې د مجاهدینو سلوک له عسکرو زندانیانو سره هم ټولې دنیا په خپلو سترګو لیدلی او هم یې ویني چې مجاهدین څه ډول انساني او اسلامي رویه ورسره کوي د کابل د بلچرخي له زندانیانو سره چې کوم ظلم روان دی او د هغوی روا حقوق نه ورکول کیږي هغوی دې نه اړیستل کیږي چې